الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا سورة النساء مدنی سورت ته مصحف کې سلورم نزول کې بانوے نمبر پس د صورت ممتحنه نه نازل شوه نساء ورته ځکه وایي چې په دې سورت کې د ښځو حقوق بیان شوي او یا نساء نه مراد ضعفا دي یعنی په دې صورت کې حقوق الضعفا چې هغه خزم ده کندم ده یتیم او یسیر هم دی نو هغه صورت چې د ضعفاو او د معاشرې او د سوسایټۍ بې کسه بې دسته خلکو حقوق پکې بیان خاص کر خزا چې هغه د اسلام نه مخکې معاشره کې داغه حق نه منل شو نه ورکړې کېدې شو بلکې حق لري خبره چې د ژوند تیرولو حق نه محرومې دي شو دا په دنیا کې ژوند نه کوي د مرګ لایق ده جاهلیت کې دی وجنا لونه وجلې آر غنل کېده او په دوو بنیادونو د اولاد قتل کېده یا خو من خشیت املاق سبخوری دا فلسفه پیش نظر وا د فقر د یرینا نه کی بیا لونه زامن دواړو خلونه به زیات تر زکه وجل کېدی چې زامنو باره کې خو دا خیال و نظریه وه چې ځا غټ به شي ځان له به ګټي ښځه راباندې بوج ده دې باندې به څه وخوري څکي نو هغه به یې وژله هلکان به هم بعضو وژل خو هغې کې به زیات تر د شرک په عقیده وژلی شو د خپلو الهو په نوم به منلی شو دې کې به د الہ او رضا غنله او کله به د الله رضا هم غنله بچی د الله په نوم قرباني کول خدا د جاهلیت طریقه وځکه اسلام کې نه و مکی والا دا دراصل د ابراهیم علی السلام ته الله حکم چې اسماعیل ذبح ولال کا نو په هغه بنیاد دوی وې زموږ نیکه د زوی قرباني ورکړې ده نو موږ به هم د زوی قرباني ورکوو نو کله کله به یې زامن د الله په نوم حلالول د خپلو خدایانو الهو په نوم لکه د نبی علیه السلام پلار عبدالله صاحب باندې عبدالمطلب د ذبح فیصله حکم کړو نو د الله رضا لپاره چې یو زوی مې د الله په نومي دا زوی مې وشینو عبد الله صاحب نو دا جاهلی نه نه پوهه طریقه وا چې زامنې د خپل خدایانو یا د الله په نوم ذبح کول د رضا د الله لپاره او د خپل الٰه د رضا لپاره چې کله عبد الله وشو غټ شو د ذبح کول شو نو بس بیا د دم زړه نه و او خویاندو او تروریانو او مور یې هم ویل چې دا به څنګه ذبح کوې؟ نو بیا یې اوښان د هغې په نوم ورکړل. لس اوښان قراندازۍ کې بیا پکې د عبدالله نوم راووت، بیا بیا داسې لس لس یې زیاتول اخر سلو ته ورسېد. قوم ورته ویې ټول مال دې ختمېږي، وایي دا مال ختموم خو زوی سر کوم. اله کسل دې بیا معنا نه پوي وکړه نه اخر پسلو کې چې سلو تور رسیدل نو بیا د اوخانو قرندازی روته و غیر ذبح کړ عبد الله بچک ځکه به نبی علی السلام فرمایل انا ابن ذبیحتین د دوو پلارانو اولادم چې پای باندې د ذبح حکم شوی یو اسماعیل علی السلام او دویم عبد الله نو دامن به د الله رضا د پاره د خپل طرف نه جاهلی عقیده و الله په دغه نه راضی کیده ابراهیم علی السلام چې اسماعیل علی السلام زبا کو خو خدای الله حکم او صدی د پاره قانون نو او لونه هم خو لونه زیات تر دا غیرت پنوم هغه خشیت املاق هم خو سره بیا دغه پهلوګان هم د غیرت په نوم قتلو دا بغټیږي او بل کر بوادي کیږي او دا زما د غیرت نه خلاف چې دا به بل سره څنګه نکاح کوي ولیکن دې ناپوهو دا سوچ نه کاو چې دا زیم نظم چرته د چا د لور نه پیدا هم کنه یعنی چې خزه نی نو انساني نسل څنګه لوی غټ شي انساني نسل د بڑاوي دو ذریعہ هم دا خزه ده دیو جن جاہلیت کې با لونه وجل کې دی د غیرت بنوم او اولاد عام د فقر په وجه او زامن کله کله د الله او د کله د خدایانو د رضا ده په دیو جن فرزدق دا شاعر دی که بیا اسلام ته راغلی او جاهلي شاعر نو هغه په هغه بل مقابل جریر باندې فخر کوي اشعارو کې به یو بل جوابونه ورکول نو هغه وی ومن الذی منع الوعدات واحیا الوعیدة لم تؤدی جریر ته وی مړه تبسه زمانی که خدا سي سړیو ومن الذی ابه چې لا وجل شوی نه ونو بچ پې کړه جام دی به کړی نه بچ پې فرزدق نیکو سعسه ابن ناجیه رضی الله تعالی دی بیا رسو مسلمان شو دی وی چې کله مړ کېدنه د ده په کور کې سل شپږ شلې جینکې وې چې ده بچ کړی وې لکه چې چا به وجه کنه لور به وجلا ولې وجنې مال را خلاص بشي ته نه د کور ته راوست ابه بیا لویک نو داسې خسانم بکیو چې بچ کولې وې نو بهرحال او موعوده نه مراد هغه دفن شوی نه یادای موعوده نه مراد هغه دایه ده چې مور ولا ورکړه زدا دفن کا دا دواړه به ورته سي یوې مور وا او دوی مغه خخون کې دایه دا خو د جاهلیت حال دغه رنګ یو دو فلسفې چلیدلې وې د خزو متعلق ایران کې دو فلسفې وې یو تبا د مزدک فلسفه ویل کېده مزدک دا پنځم عیسوی کې تیر شو ډیر مخکې نبی علی السلام نه مخکې پنځم عیسوی مزدک فلسفه وا هغه زر زن زمين شریک د دې کمونیستو هغه غسته روس کمونست هم دا وی زر زن زمین شریک دار سه شریک نو دا غینه پس بیا بل فلسفه وروته هغه د معنی وا معنی فلسفه دا ته مخ کې وا د معنی هغه درېمه عیسوی کې وا یعنی درېم کال عیسوی کې هغه داوی د دنیا دا ټول شر چې دی دا د خزې د وجه ښځه د شر منبع او بنیاد نو هغه دا فلسفه پیش کړې وه چې واده مه کوئ بس دا ښځه د شر بنیاد نو هغه فلسفه ناکامه شو ځکه چې واده بند شو نو نسل انساني ودرېد دا وخت د ایران حکمرانو یزدجر ثانی وتوي هغه راونیو او ویې وچ چې تا خو انساني نسل روکاو کړ. نو بیا ورپسې دا بله فلسفه راووته د مزدک او یې زه زر زنج زمین شریک دا ټول شریک کې بس ټیک شریک دي نو ښځه هم شریکه کړه نو یې نقصان وکړو چې ښځه شریکه شي نو نسب به چا پسې ځي نو بې نسبه خلک پیدا کېدل شروع شي د د ښځې سره د دنیا او د دنیا د فلسفو رویې چا وی ویې وژنئ، چا وی د شر منبع ده او چا وی شریکه ده. اسلام چې راغی نو هغې ورله حق ورکړ. نو د اسلام او د مغرب مقابله راله. هغوی وایي ښځو له حق ورکوو خو ازادانه حق ورکوي او هغه حق نه دی در اصل حق ترې اخیستل دي سارم مو وویل هغه ترې حق اخلي ورکوي نه خو هسې غوړه زیره ناړی شروع کړې ده. حقوق نسوا په نوم به دا اواز لګي دا حق نه دی بلکې حق تلفی ده دا څه حق دی چې خزه وزن ل خپل غټي او دا با په کپ په کارخانه کې کار کوي ملازمت بکای ځان له خپل غټي او خپل بخوریس کی نو دا غي دا فلسفه ده د خزه د حق په نومه د ښځې نه حق واغش ځکه شریعت او اسلام ښځې له دا حق ورکړی چې د د کور ملکه ده خاوند سربراه دی او ښځه څه ده وزیر اعظمه ده د کور نظم و نسق څوک سنبالوي ښځه ښځه منتظمه وي د کور او خاوند یې سربره وي ګویا کې چې د کور مشر سړی دی امیر او صدر نو وزیر اعظم یې څوک دی او ناظمه یې څوک ده؟ ښځه انتظام د کور هغه چلی د کور تمام نظم و نسق تعلق د ښځې سره لري نو ښځه بار راوسته نو د کور نظم و نسق تباک خاندانی نظام تباش ختم شو دیو جن مغرب کې نن خاندانی نظام درهم برهم دی او مشرق کې مشرقي ممالک او اسلام په دې کې خانداني نظام د معاشرې یو ډېره محکمه مضبوطه اداره ده او دلته خانداني نظام مضبوط او مستحکم دی خو مغرب وایي چې زموږ دا خانداني نظام تباه شو چې دوی له هم تباه کړو نو د دې لپاره یې دلته هم نارې شروع کړې ښځو له حقوق پکار دي او ازادي یې نسوه او دا قسمه خبرې شروع شي نو دا حق ورکول نه دي بلکې حق تلفي ده ځکه چی کله دا د پلار په کور ده د دی نان، نفقه، جامه، کپړه دا په پلار ده او په رور ده او چی کله واده شوه نو دا ذمه داری بیا په خاوند او په زوی ده نو دوی ته واغشل وی نه وی دا به ځان له پخپله ګټی نو دا حق ورکه که حق ته واغش ظلم وسره وک دا خو صنف نازکو نو صنف نازک لا بته ورکه نو هغه دې په هغه کارونو ور واچوله چې کوم د سړي کار و نو حق تلفي شو دا حق ورکول نه دي دی وجه نه مغرب خلط کوي ادا کوي چې د حق او د فریضې منځ کې اختلاط پیدا کړي ګډوډي راولي حالانکه یو حق دی او بل فریضه ده دا فریضه ذمه داری دا د پلار ضرور د خاون او د زوی دا د فریضه دا غي و چې دی ولا وګټي او با عزت طریقې سره ولا ورکی دا په تیار خوريس کی ناغه فریضه دا سړو وا دوی هغه فریضه ښځې له ورکړه وی دا مل حق ورک او بې وقوف دا خو فریضه تاسو ورکړه حق عمر نه که حقم دی واغش د خاون د پلار ذمہ داری فریضه وا او د ښځې سو حق او سو چې نان نفقه ولاغه ورکي نو د نان نفقه ذمہ داری پاغه واچو لدا فریضه شو او د دې د اغنا غسل حق شو نو شی الټک نو هغه فريضه چه د خاوند او د سړي وه هغه د دې په ذمه کړه وي موږ له حق ورکړ حق ورکړه که وی غز فريضه د سر واچ مغرب دغه لوبه اسلام خذو له حق ورک دیو جنا د اسلام نه مخ کې خزه ته حق نو الله ولا ورک او مستقل سورته سورته النساء سورته النساء مطلب دا چې هغه صورت چې پای کې د خزو حقوق او حقوق دي چې څوک پیژني حق څه ته وایي نه حقوق بیان کړی دي دې صورت کې او دوی چې کوم ما یادې نه هغه حقوق نه دي هغه د حق په نوم باندې دوکړه خزو سره زیاته نو بهر حال دا سورت نساء کې دغه د ضعفا او د خزو حقوق دي مقصد او داوه د سورت اصلاح المعاشره او بیان د امور انتظامیه امور انتظامیه بیانې او اصلاح معاشره دا امور انتظامیه هم د معاشره سره تعلق لري د معاشرې اصلاح کوي او انتظامي امور د معاشرې بیانوي. ربط او مناسبت یې د مخکې سره ادا دی چې مخکې صورت کې بلکې مخکې دواړو صورتونو کې بقره او آل عمران کې اصلاح د عقیده وه نو دی صورت کې اصلاح د معاشره کوي عقیده سم شوا نو معاشره هم سم کوي صرف عقیده باندې کار نه کی عقیده بنیادی شی ده خو وسره معاشره هم سم دویم مخکی صورت کې شهادت بالتوحید او شهد الله 18 آیات نو دلته شهادت بالرسالت 166 آیات کې یا مخ کی سوره فاتحه کې د فرق سلاسو بیانو نو داغي تفصیل په دې دریو سوراتونو کې کاو بقره کې د مغضوبون علی بیان آل عمران کې د زالین بیانو نصاراو نوز نساء کې دا نام تعالیهم مؤمنانو بیان او د ایدا معاشره د اسلام د امور انتظامیه یا مخ کې صورت کې آل عمران کې د عیسی علی السلام تذکرہ شوی وای چې نی متوفی کا ورافعوکا 55 آیات الله وی زی ځان ته برخی جو نو دی صورت کې په 158 کې رد کړي په عقیده د قتل د عیسی علی السلام چې دا غلطه عقیده ده چې عیسی علی السلام وفات ته بلکې هغه ورافع او کبر ده یا مخکی صورت کې د عقیده د توحید او رسالت بیان بقره ال عمران کې نو دې صورت کې بیان د عمل له چي صرف عقيده نه بلکي عقيدي نه پس عمل او معامله او معاشره هم درستول غواړي. يا مخکي صورت کي قوانين د تنظيم د تاسيس الجماعت نو دلته قوانين د پاره د امير او مامور او راعي او رعيت امیر خو مقرر شو خو اوس به د امیر او مامور د رعی او رعیت د یو بل سره حقوق او تعلقات څنګه یې نه بدلته بیان کی خصوصیات او امتیازات د دې صورت یو خدا صورت ممتاز ده په احکام د میراث د میراث احکام دی صورت کې بیان دویم بیان د محرمات او نکاحن کومو خزو سره نکاح حرام دارنګ بیان د دا قتل خطا بیان د تعدد ازواج غنو خزو سره نکاح تر سلورو پوری اجازه دارنګ مسله د صلات خوف په دې صورت کې دارنګ مسله او حکم د حالت اکراه مکرح سړی حکم سره او حالت اکراه حالت دارنګ صورت کې رد په حاکمیت د غیر الله د ضعفاء حقوق دا سنورم ډېری وچ تقسیم د دې صورت صورت درې حصے ده اوله حصہ کې شپارس احکام د رعیت چې عوام با خپل منس کې په دې شپاړه سو احکام او عمل کوي معاشره بسمي ناوام سره چې تعلق یې تاسو استلاوي تدویر منزل نو دیتا د تدبیر منزل شپاړس احکام هم ویل شي او دیتا د رعیت شپاړس احکام هم ویل شي او دیتا بس رعیت هم دی رعیت یا تدبیر منزل چې معاشره کې عوام په خپل بده عملو کې خدا به احکامي ښه قوانین نی قوانین هغه یی چی هغه سیاست سره تعلق لری خپل منځ کی پی عملی هغه احکام نو شپاړس احکام دا ول عیسی 1 نتر 57 آیات پورې چلی دی دویم عیسی بیا د 58 آیات نه 134 پورې ده په دې کې اته قوانین دراعی چاہے تا احکام سلطانی هم وی احکام سلطانی دراعی او سلطان اتا احکام چې دې ته سیاست مدنی ویل کی اتا احکام د سیاست مدنی معاشره اصلاح د پاره دو سطحې دي یو عوامي سطحه ده نو هغې د پاره شپاړس احکام چې عوام د خپل منځ کې کور کې او معاشره کې په دې عمل وکړي او دویمه سطحه سیاسي ده د معاشره د اسلام نو ایت سیاست مدنی وای نو اته قوانین د سیاست مدنی د احکام سلطانی او احکام رعی نه ذکر کړی چې د ملک په سطح به د حکومت ذمہ داری دی چې ملک کې دا اته قوانین نافذ کړي نو امن او امان به راشي او معاشره به بهتره معاشره شي نو درېمه حصه بیا د دغه آیت نمبر 135 نه تر اخره پورې په دې کې دوه خبرې کوي یو بیان د فرق ثلاثه د درې ډلو بیان چې دا مخکې کوم احکام درای دي که د رعیت دي دی باندې عمل سو کوي مؤمنان منی او عمل پک دویم په دې باندې عمل نه کوي اسی ظاهر کی منی منافق او دریم ډول ډلا آل کتاب یهود چایه د سره منیم نه نو یو خور کې د دریو ډلو بیان دی د دغه احکام او حواله سره معاشره اصلاح والے مؤمنان ایمانم لري او عملم منافق فخلی ونی عمل بنک یهودی منی نه او سره دویمه خبره دی سکه با بیان د مقاصد اربع عالیه او سلور مقاصد عالیه اوچت مقاصد ادي توحید رسالت قیامت او کتاب دیتا مقاصد اربع عالیه وي دا به بدی حصہ کې بیان دا د دې صورت په دغه طریقه باندې مختصره خلاصه وه اوله حصه د 1 نه 57 پورې دا احکام رعیت تدویری منزل عوامی سطح دی په دې احکام عملو کې خو د اولنی آیت کې تمهید دی نو احکام به د دویم آیات نه شروع شي دا تمهید فی الترغیب الى الاحکام الاتیه دا روس چې کوم احکام را روان دي د دې لپاره تمهید شي چې دا احکام را روان دي نو په دې باندې عمل وکړئ دا ساسو د خیر او فائدې دي نو اول تمهید او برات الاستحلال یا ایها الناس اے خلقو اے خلقو ولې وي یا الذین آمنو یو نه وي وجه دا دا چې دا کم د معاشره احکام دي کنه نو دا یوازې د مسلمان نه د کافر د بارم د فائدې د کافر معاشره هم پدې خکی ناس دی وجنه مخ کې مونږ ویلو اسلام کې یو د عقایدو نظام دی حصہ دا دویم پکې د عبادتو دا نو پدې صرف مکلف او مخاطب مسلمان دی کافر د مخاطب نه دویم د دې معاشرتی او سیاسی او معاملاتی نظام دی د معاملاتو، اقتصادیات، سیاست او معاشرات دا کومه زندگی اجتماعی ده کنه او عقیده و عبادات انفرادی حصہ ده هغه انفرادی هغه کې اختیار لا اکراه فی الدین دا څوک توحید رسالت قیامت اسلام منی او دې منی نه منی نه دې منی موږ به دعوت ورکو زور پکې نشته او چې کله ایمان عقیده صحیح شو نو بیا ورپسې عبادت تی موږ او داس بکې او چې اسلام نه وروړي نو په موږ دې مخاطب نه ده اسنه چې سبا له ساز طالبانو شریعت راغلی او سکت او شاو جمعه تننو د موږ کوا اسلام هم راوسته نو ولې هغه په دې مخاطب نه ده سو پورې اسلام نه راو دویم شی نه اجتماعي دي معاشرت سیاست او معیشت دې کې اسلام دې کې مسلمان او کافر فرق نشته کم کافر یادو هغه ذمی چی غیر مسلم دی خو اسلامی ریاست کی دی د مسلمانانو په ملک کی دی راشه دغه څوک شته نه حمزه دی بوز دا په دې کې فرق نشته که اسلامی ملک کې غیر مسلم مو سی نو په عقیده کې مونږ او په عباداتو کې مونږ نشو مجبورولې هو معاشره کې سیاست کې او اقتصادیاتو کې با چې کله د اسلام ریاست کې دی نو د بسی پابند دی پوښوس د دې تعلق چا سره دی اوس معاشره او سیاست ته یا ایها الناس بس اسلامی ریاست کې اوسه نو کو مسلمه که غیر مسلمه نو د اسلام معاشره او سیاست معاشیت به منی په دې بار بار موږ تفصیل کړو چې ګور نبی علی السلام معاهدی کړی دي نو هغه معاهدو کې چې کله د اسلامی ریاست ما تحشوی دي نو ورته وی سود باندې کوي غیر مسلم ته وی سود باندې که سوده مو کو معاهده ختمي نو د عمر زیلانو په دور کې نجران والا سودو کو عمر زیلان هو شړ زه شام موږ له اسلامي ریاست کې ګنده معاملات او غلط معاشي نظام را نه نواز بار کړ نو معاشره سیاست او معیشیت د دې د لاندې بی ځکه یا ایها الناس یا ایها الناس اے خلکو اتقوا ربکم و یریګه درو خپلنا الذي غرب خلقکم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده د نفس یونا آدم علی السلام وخلق منها پیدا کړی دی د دې نفس نه زوجها د د بیبي د د بیبي د دنه پیدا کړی دا د دنه پیدا ده یعنی هغه د غسه پختنه چې حدیث کې راځي او یا خلق منها زوجها پیدا کړی دا د د د جنس نه زوجها د د بیبي بی. ام انسان او دام انسان نو د مهرباني ده ځکه چې کله سړی د پاره خزا هم جنس نه پیدا کړي جنس بدل وې نو بیا زندگی نه کېره مثلا خاون سړی وو خزا سوا پیروا یا خدا سوا غواوا جون کېده نه کېده من جد من منها زوجها دا د الله مهرباني وبس منهما او بیا خوار کړی د دې دواړو نه رجالن کثیر و نساء سړیم ډیر او خزم ډیره دنیا ډکه کړي د دقه سړي او ښځې د ميل ميلاب نه بيا دنيا ډکه شوې ده نو واتقوا الله ويريږئ د الله نه الذي هغه الله تساءلون به والارحام چې تاسو سوال کوئ د يو بل نه د هغه په نوم والارحام او يريږئ د الله نه په باره د صله رحمۍ کې ان الله بېشکه الله کان دی علیکم رقیبا پتا سو باندې عالم پتا سو نگهبان اتقوا اتقوا دوزلوی اتقوا ربکم اتقوا الله نو فرق بدای تکرار ختم شي اتقوا ربکم او یریګه د خپل ربنا په بار د حقوق انسانیو کې بشري حقوق بشري حقوق ادا کی انساني حقوق ادا کی ځکه دا د معاشري صورت ته معاشره کې سي حقوقي کړه یو بل حقوق ادا کی روسو به حقوق راشي موږ دا ویلې معاشره د سنوم دی د دریو خبرو یو فرایض دویم حقوق دریم آداب دا نو وی اتقو ربکم او یریګه د خپل ربنا په بار د حقوق انسانیو کې او بیا وی وتق الله نو دا حقوق الله ش او یریګه د الله نه د الله د حق بار کې کړه نو هغه د انسانانو حقوق او دا د بندګانو د الله حق حقوق الذي تساءلون به والارحام دلتا صرف خبره د عبارت تساءلون به دا تساءلون دا د باب د تفاعلنا یو ته حذف کړی دا پدې کې دو قول دي چې تساءلون په کومه معنا باندې مشارکت په معنا ده نو بیا په معنا دی شي واتقوا الله الذي ويرګه د الله نه غلا تساءلون به چې تاسو د یو بل نه سوال کوي به دغه پنوم ته ګوره مزید هم واغستل مشارکت په معنا باندې د دې خاصیت د تفاعل او یا مجرد کا مجرد معنا باندې واره نو تساءلون به په معنا د تسالونه شو تسالونه او یریګه د الله نه غا الله تسالون به ای تسالونه چې داغه نه تاسو سوال کوئ هغه ته حاجت ته ضرورت ته سوال ته کوي دا الله نو یری او ارحام عطف ده مخ کې باندې واتقوا الله نو واتقوا الارحام کا او په حذف د مضاف سره ده واتقوا الله او واتقوا قطر ارحام قطع الارحام او یریږي دا الله نه په بار د سل رحمه کیا او یریږي دا الله نه قطع الارحام د کټ کولو د صله رحمۍ نه صله رحمي مه کټ کوئ. ته ګوره داسې الفاظ یې راوړل موږ یې دا سره تمهید او برات الاستحلال نو یو ځلې وي اتقوا ربکم بیا وي اتقوا الله د بندگانو حقوق دی پوره کېبه او بیا ولرحم ځکه دا روستو کم احکام را روان دي کنه د رعیت نو دا سری دا دا ها انساني حقوق دي کنه د صله رحمه خبري نو صله رحمي مکټ کوي حقوق ادا کی ان الله کان علیکم رقیبا الله پتا سو رقیب دې منا عالما او حفیظا نگهبان دې الله ګوري ویني عالم تاسو د دې احکامو حفاظت کوي نه کوي په دې باندې عمل کوي نه کوي خشه ته اخلي او بیکاره ورکه دا سم کوي دریم ولا تاکلوا اموالهم مخره د دی مالونه ما اموالکم الام والکم ما اموالکم سرا د خپل مالونو سره ګډ خپل مالونو سره ګډ مخره درې طریقې د یتیم د مال د خړلو د غصب یو خدا مال و سره او اډو د سره ورنکه خېټه په واچولا نو یوات الیتاما معلوم ورک خېټه ما چا دیمه طریقه دی ورکیه خو خزان ته کی او بیکار اغله ورکی تقسیم د جیداد یتیمم په دې خاندان کې او چې تقسیم کو خزمه کې ځان تکړه بیکار هغه تکړه کاروبارو خ کاروبار ځان تک بیکار هغه ورک نو دام مکوي دام د یتیم مال خوړل او درېمه طریقه دی چې ولا تاکلوا اموالکم ما اموالکم ما الی اموالکم شریک یختی خوري داغه سیر وړلګي او د دې یو نیم سیر او دو سیر راځي داغه خرچه سل روپے دا او د داغه د مال نه یو نیم سل او دو سو راځي نو خپل مال سره ګټ خوړل دا سمک دغه کورونو کې به یتیمانان هغه وخت کې موسم وبا پالل کېدل به داغه به مالو نه لوي ګډه مخره چې سونه داغه دې کداغه سیر لګي سیر براله زیاد بنراله ولې انه بشکدا کان دا حوبن کبیره ګنا ډېر لویه دا لویه ګنا ده د یتیمانانو د نفسونو حفاظت هم وکړي په نکاح کې مسر انصاف وکړي ا د مال حفاظت نو دا دا غد جان حفاظت د یتیم د جان حفاظت هم وکړي نو د جان حفاظت ډیر مطلبونه لري دام دی چې د دا یتیم د جان حفاظت دا چې د د جان محافظ شسو کېونه وجني ته خو ښه خو بل څوک ونه وجنی د مال لپاره حفاظت یې وکړه تربیت یې وکړه نو پای کې یو صورت دام دی د نکاح دی نکاح کوي نو انصاف سره وکړي دا هم د جان عبادت اسینه نکاح کوي او ظلم سره بیا کوي ځکه وي اسیم زدا یتیم دا سو کې د تپوس نشتا نو چې معاشره کې د تپوسی سوکنی نو بیا په ظلم زیاتې کې فلاری نی روري نی خاندان یې بزور ورنی نو پاغه خزی بیا زیاته او ظلم کی الله وی دا سمک نکاح و سرو که خو په دې شرط چې انصاف کولیش او چې عدل انصاف نشي کولی نو بیا دا بل ورکه ته سرپرست شا چې سباله تپوسو کې او په خپل ځان نه چرته جایز بل خزو چې ظلم د نکیږي او حق نه اداي وین خفتم کچری یریږي الله تقسیدو فی الیتاما چې انصاف به ونه کې په نکاح د یتیمانانو کې نو فن کې هو پستاسو نکاو کې غیر یتیمی سره ما تابلکم اغا چې جایزی ستاسو لپاره من النساء د خزونه خزو کې چې کومه جایزی خزی دی هغه سر نکاو کې یتیمی سره مکوا سینا یره دې دا انصاف سره ونشي ځکه سو کې د تپوس نشته نو د ظلم امکان زیات دی د دې په ځای غیر یتیمي سره وکړه او د دې ته سرپرست شه دا بل له ورکه چې تپوس یې بیا سبا وکړي سرپرست یې جوړ شي نو فنکحو نکاح وکړئ غیر یتیمي سره ما طاب لکم وګوره دلته ما راغلی دی موږ ویلو چې دا ما د غیر ذلکولو بار نه راځي کله دا ما په معنا د سي منی نو فن کی هو من تابلکم من النساء دلته ما په معنا دا من هغه خزو سره چې جایز دی پسند دی تاسو سره خزو نه یا ما عبارتی د صفت نه نو فن کی هو نکاو کې غیر یتیمو سره ما پاغه صفت طاب لکم چې هغه پسند تاسو ته من النساء د خزونه ښځو کې کوم ښه صفت درته پسند دی هغه وکنه نبی علیه السلام وی مال جمال او حسب او نسب او سلورم پکې دین دی نو نبی علیه السلام یې په دین ځان کامیاب ناغه صفت باندې او کتاب لکم من النساء د خزونه خدا حکم د اباحت او اجازت ته واجب نه دی ښه چې مطلب یعنی یتیمه جنې سره نکاح نه کی دا وی باحت چې بس ظلم نه بچ احتیاط او کرا ظلم نه کینو بیا خو جایز سونا وی مسنا دو دوا و سلاس او درې درې و ربا سلور سلور دا اسماء معدوله دي ښا اسماء معدوله کې تکرار وی تکراری کنه لفظ صحیح مسنا سره اے اسنان اسنان او ثلاثه ثلاثه ثلاثه ده او رباع اربع اربع ده تاسو کافیه کی ویلی ثلاثه او مثلثه هدایت النحو او کافیه وغیرہ نو دیتا اسماء معدوله وی په دې کې تکراری لفظ مفردی خو معنی کې تکراری خو لیکن حکم کې تکرار ني لفظ مفرد ها معنی کې تکرار او حکم کې تکرار نشته حکم تکرار څه مطلب مسنا منا دوا دوا نو دوا دوا سلور نه نه دوا دوا مم دوا او سلاسا درې درې نو بسوم درې حکم کې تکرار نشته او دلته دا واو واو چې دی کم کنه مسنا و ثلاثه و رباع نو دا او پما دا واو په معنا دا او دی ولید تخیر دی اختیار را پاره دیو جن مال متنزیل وی والواو بمعنی او للتخیر دا واو په معنا دا او دی او د تخیر د پاره د اختیار د پاره نو معنا بدایش مسنا دوا دوا وسلاسا او یا درې درې وربا یا سلور سلور یا نو دا و په معنا دا یا یا دي کې جمع نه ده چې لکه دا جمع شي نو دوا او درې او سلور سو شوي سلور او درې او دوا نه نه خو دنه جوړي نه نه دلته واو په معنا دا او شو خانو چې دا په معنا دا او شي نو بیا سر روچت کچې مسنا دوا دوا څه شو سلور او ذا ثلاثه دا ځان لکه نو بیا هم درې درې شپږ او دا ربع ربع ځان لکه نو بیا سلور سلور اته نه اصل خبره دا ده چې دلته دا اسماء عددی او دویم اسمه معدولی کنه اسمه عدد سره اسنان سلاسا او دارنگ اربعه ایو نوی دا اسمه عدد په ځای باندې سره وړل اسمه معدوله راوړل په دې کې فرق عدد کې صرف عدد مقصود وی عدد کې صرف عدد مقصود لکه جان القوم اسنان دو راغلل نو دراغلل برابر خبره ځان لراغلی کې دی شي یو ځای راغلی خو اسماء معدوله کې د عدد نه ما سیوا مانم مرادی زیات معنا هم مرادی لکه مثلا جال قوم مسنا نو څه مطلب دوا یو ځای راغله دا به کې فرق خدل تموي دا اسماء معدوله دي نو په دې کې مانن خو تکرار دی خو حکمن په کې تکرار نشته د دې آسان مثال لاسه دلته مثلا کتابونه پراته دي کنه او زه ملکه چې تاسو زه نو هر کس دو دو کتاب واره سو واخلای دو که سلور تو ګره دې کې تقسیم په احاد راځي دو دو من هر یو دو دو صرف دانه چې سلور نو یو با او و په معنا د اوی او دویم اسماء معدوله دي نو حکم کې څه ده تکرار نشته معنا کې تکرار نو دا د سلور خذو اجازه شي او فین خفتم که چرې تاسو یریږئ الله تعدلو چې انصاف په غنو کېونه کینو فواحدتن ای فتکفی واحده یو دوله کافی ده نو واحدتا حرتا دا سی وای الله تعدلو فواحدتا حرا بیا یوا آزاد دل کافی دا ظلم نه ځان بچ کولو د پاره نو ټیک د چې سلور خو جایز دي خو بل طرف ته انصاف د نه کې دی شي کنه نو چې انصاف نه کیږي به بس یو خدای کنه د کې افراط تفرید د خزه خو مزاج دا دی چې بل خزه دا منلو هو هو ډېر ګرانی خبرې مر قبلای کو خدای مخزه نه قبلای او سړو کې بیا دی شریعت ویلي دی اجازه ته راکړې ده الکانو حق پوره کول شي نو چې بلو کې ناغه زړې ته بیا ګوریم نه حدیث کې راځي قیامت پر ورځ به هغه سړی چی ګڼی ښځی یو ته کتلی او بل ته حق ورکړی به یو ته نه قیامت په ورځ به داسې پاسی نیم طرف به مفلوجی فالج به وای حق نه دی ادا تانوی صاحب اشرف علی تانوی صاحب داغه دوه خزه وي بچی نو بچی نو څنګه زموږ د شیخ ابو جبار صاحب بچی نشته و غالبا دوه کورواله نو بچی د تانوی صاحب نو ناغه په کتابخانه کې ځان سره تله خوا نو یو موري دی راغی ورته حضرت دا سکه کتابخانه کې تلا او دوه خزي مینه دي بار نه چې سره غواړم یا راوړم نه دلته په دې تله او تلم نو بیا کور ته لېګم چې انصاف قائم شي نو کله تانی سه ووند تله خوسته شنو بیا کوا ښي لاسونه مالکان يي ستاسو ښي لاس کې دي مطلب يعنی مملوک دي مطلب دا دی بيا عبارت داسې شو او اکتفو بما ملکت ايمانکم که بيا يوه آزاد ني نو بيا اکتفاو کې په وینځه باندې په وینځه باندې اکتفاو کې خو لیکن بیا چې کله حق نه ادا کیږي غنې مکه ذالکا دی یوې سره نکاح ادنا قریب د الله تعالی چې تاسو به ظلم زیاته ونه کې په بلی باندې به زیاته نه کی او الله تعالی تاسو به واو نړی د حق نه میلان بونه کې د حق نه یوې نه بلی ته چې ته میلانو کې او بل بدا سه پرې وات النساء درم حکم ایتاول مهور للنساء ښځو له مهرونه ورکړئ دیم حق دی واتو النساء ورکړئ ښځو ته صدقاتهن د دیغه مهرونه نهلا په خوشاله سره صدقات عامه صدقه ته صدقه وای او د مہر ته صدقه وای مہر صدقه ده او عام خیر خیرات ته صدقه ویل کی صدقه ورته ویل کی هغه کم رښتینی میلان دی په دې مہر سره ښکارا کی مہر ولا په خوشاله ورک کنه مطلب دا دی چې د د دې خزه ته میلان شتا او کوم هر نه ورکی ټال مټول کین نو اسی دې خزه نه تنگ دی خو اساسه کړي دنو نو صدقه وته زکوي چې په دې سره د دې سړی دې خزه طرف ته میلان رښتینواله ښکارا کی نو مہر ولا ورک خو نفسا د زړه نه نو هلته به طبنا چې دلته نفسا راغلی دی نو طبنا به بس عامه معنا والو اګر چې طبنا نه مراد څه دي طیب نفس دی خو دلته نفسا بیا راغلی دی نو معنا به هلته صرف ورکړی شي فین طبنا لکم که چرته وبخي در کی تاسو ته انشین څه شی منه د دې مار نه نفسا د خپل زړه نه نو فکلوه بیا خره دا هنیا مریا مبارک دی شی او مریا هضم کی دونګه بیا د استاز د پاره دا مبارک هنیا مبارک او مریا هضم کی دونګه تیری دونګه اے مبارک دی شی مطلب یعنی بده کې بیا خیر برکت تهنیه تهنیه مبارکه ته وي او مری ایت ویل کیږي چې هضم کی ځکه کله کله شی وی خو برکت بګینی او کلا شی سړی اخری واپس رولټی کی هضم کیږي نه نو چې کله د زړه نه نو بیا صحیح ده د خیر برکت هم دی وازم کیدونکې هم دی یا هنیا هغه شی ته وای چې برکات او فائدې لري او مریا هغه ته وای چې عاقبت او انجام خي انجام یې وروسته ښه دی. خوراک یې وخوړ خو وروسته هضم شو نو دې ته وایي خوراک یې وخوړ خو هضم نه شو الټه یې کړ نو دا څه دی مري یا نه دی مطلب یعنی که د خپل خوښې نه مہر معاف کی کلن یا بازن ټول مہر معاف کی خزه وته بس دا ستا شو او یا باز وته معاف کی نوې خیر ده خدا شرط ده چې هغه په خپل خوښه دانا چې زور او جبر پیو کی نو دا قرض دی په دې خاون ټول عمر قرض دی وجه مسله دا ده کما هر نه ادا کړو سړی مړ شو نو دا د قرض حکم لري د خزه د مہر به د د میراث نه ولو باسي او غ میراث کی سه خپل بیا بیا لا مہر او په قرض ده دا وجودا شه د میراث نه ده په خپل خوخه ورکی ټیک شي په جبر زور ورکی نه دا جایز نه ده او دیو جنا علما وی تانوی سه عملی کړي چې ورکړې نه دی ورته بس معاف کا وای زماف کنه وای سیم نه راکې او دا یو ځل خو ورکه لاس کې پته بولېږي چې به دل درکې کنه درکې نو ورکه او په خپل خوخه بیا واپس کوټی ولا تو تو صفا اموالکم اللاتی جعل الله لكم قیاما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا سلورم حکم بی وقوف تمال مور کوي نه پوي تا سو پوری چې تاسو په نفع نقصان پوی شوی نه چې د په خپل ګټه تاوان پویږي کنه پوی ځکه د یتیم مخکې تذکره وشو نو یتیم ناپوی استا سرپرسته کړي نو ترغه پورې دته د مال جیداد ما والا کوه سو پورې چې په خبره د پوی شوی ولا تو تو صفا مور کوي بي وقوف نه پویو ته اموالکم اعمالنا استاسو دا سره اصل اموالکم اي اموالهم عندکم نو ځکه اموالکم وای حالانکه مال خداوی دی اموالهم پکا اے اموالهم عندکم مور کوي ابن اپویو به وقوفتا مالونه د دوی چې تاسو سره دی الله تیغه مالونه جعل الله چې ګرځول دی الله لکم تاسو د پاره په دې مالونو کې قیامه نگهبانی او حفاظت قیامه ته نگهبان او محافظ جوړ کړي نو هغه مال وته ورکوا ما ځکه نه پوهه ده ضایع به کی یا قیامن هغه مالونه جا الله لکم چې ګرځول دي الله تاسو له په دې مالونو کې قیامه سبب دا ژوندون سبب د قیام او ژوندون دا مال دا د دنیا د ژوند د قیام سبب سړی چې جم دی د دنیا کې بس جم دی په دې مال کا مال نشته نو خري بس سکی بس اغوندي بس نو دا مال د انساني زندګۍ د دنیا سره سبب ده جون دا مال دیو جن دی قیام او معاش ته معاش تا دلته قیامن ویل دي قیامه دلته معاش ته ویل دي او مائده کې براشي 97 کې هلته کعبه ته څه ویل دي قیامه قیامه للناس هلته مې فرق څه شو مال د انفرادي زندګۍ قیام دی او بیت الله د اجتماعي زندګۍ څه دی قیام ا د اجتماعي زندګۍ د تمام کائناتو او د دې دنیا د قیام سبب دی او مال انفرادي دی نو ورزقوهم ورکه دوی ته فیها په دې مال کې رزق، وکسوهم او جامه کپړه ورکه، وقولو لهم قولا معروف او وایه دوی ته خبره نرمه، خرچه پې کوه، هسې نه چې حفاظت یې کوې هغه دې ټول بند کړه، نه پې خورې نه پې څکې نه ولا کپړه جامه ورکه، نه، د ضرورت مطابق وارزقوهم فیها، خوراک څښاک هم ورکه، وکسوهم، جامه هم ورکوه، خامخا دی وایي زما مال دی ماله راکه، نو وقولو لهم قولا معروف او وایه دوی ته خبره نرمه. چې بچی دا ستا دی او کله چې ته په خبره پوه شې در به یې کړم او د ورکړل ټایم راغی نو وابتلو الیتاما امتحانو کې په یتیمانانو یتیم نه مراد همدغه نابالغ دی کنه قریب البلوغ شي حتی تر دې پورې ځا بلغون نکاح چې ورسیږي بلوغ ته نکاح نه دلته مراد بلوغ نکاح معنی بلوغ او بلوغ ته نکاح ځکه وی چې سړی بالغ شي نو د نکاح شي لایق شي بلوغ ته ورسید نو امتحان ترغه پورې کوي بیا ولا ورکه وګوره په ګټه تاوان بویږي کنه پینا نسوم که چرته تاسو ولید منهم د دین رشدن او خيار تو پوي شوې د دی په خيار تو چې دغه نفع نقصان خپل پیجن څنګه به امتحان لای کله کله پیسې ورکا ورشه دوکان نه راوړه دی حساب باندې پويږي کنه پیسې ضایع کوي نه واپس پیسې راوړي اسینه سل روپے زر روپے یوړې او هغه زر روپے التا د 500 سلورو سو یا د شپږ سو سودار اړه سلور سو دکاندار ته پرېخ مطلب یې نه پوي نه د حساب کتاب نه پوي نفع نقصان نه پیچ نو دا په کله سودا یو شی بل شی کول چې پته ولګي په نفع نقصان پوهیږي کنه نو چې پوه شوې نو فتوا الیهم اموالهم ورکې دوی ته د دې مالونه ولا تاکلوها دفع د ظلم وسکي مخره داته د مال د یتیم اسرافن ډیر ډیر و بدارن او زر زر ان یکبرو د یری د دینه چې لوی بشي خوف یا یکبرو د دې یری نه چې لوی بشي اله سبا بلوی بیا ته نشم خوړې راشه زر زر او ډیر ډیر ته خره بس اوس موقع ده ان یکبر یعنی مخافت کبرهم ده اصل کې ان یکبرو ان داخل ده مزری معنی بشیو مخافت کبرهم د یری د لوی والی د دوی نه چې لوی بشي بیا باندې شم خوړې ومن کان غنیان سوق چې وی مالدار فلیستعفف ځان دې وساتي ومن کان فقیرا سوک چی فقیری محتاجی فلیاکل به معروف خوراک دی کئی په ښه طریقه دی څه مطلب مالدار دی د یتیم مال نه نخوری او غریب دی خوری غریب له جایز دی نه نه دی جایز غریب لم نه دی جایز د یتیم د مال نه منه غریب خوری او نه بیت مالدار خوری معنا بیا څه شو معنا دا ده دلته غنیان نه مراد هغه لغوي معنا مراد ده بے حاجت یادای غنی مالدار نه بے حاجت ده وای او فقیرن په معنا ده سه حاجت منو دارنګ محتاج نو معنا داش من کان غنیان سوک چې بے حاجت وی کسب تا په مال د یتیم کې نو فلیستعفف ځان دې ته وساتي کسب هم دې پکې نه کوي نه ومن کان فقیرا سوک چې و محتاج وي کسب تا په مال د یتیم کې نو فلیاکل بیا دی خوري یعنی تنخواه دې تیالی بالمعروف د عرف مطابق دا مطلب دا دی چې د یتیم دکان دی رکشه دا گاڑه ده هغه ورله ته چلې دکان ولا سنباله نو کته به حاجت ضرورت دینی نو فلیستعفف اجرت دې تینا دي او مخته ولا کوي د الله درزا د پارم سکارونه پکای او من کان فقیرن سوک چې محتاج وي کسب ته په مال یتیم کې د خپل وسنه کېږي نو یا به خپل سنبالی یا به د یتیم سنبالی اوس که د یتیم غ سنبالی نو خپل ځان له بس کوي خپل خزه بچی دي نو د دې د یتیم غ سنبال کی او د دنه د عرف مطابق تنخوا وای دا مطلب دا مطلب نه چې خوري من کان فقیرا سوق چوي محتاج کسب ته په مال د یتیم کې نو فلیاکل نو خوري دي بالمعروف د اور مطابق ته یعنی کسب د تیاری یعنی حق الحد خدمت ته حاصل کی حق الخدمت دی فیضا دفاتم کله چې تاسو ورکوي الیم دي تا معلوم د دې مالونه فاشهد علیهم نو گواهانو نسه بدوی مال والا کینو د گواهانو په مخ کې سينه سباله دې در باندې رونه ګرځي مال نه درا کړې پوره نه درا کړې نو ګوا پکار چې جګړنی وکفا بالله حسیب او کافی دی الله حسابناک نور حساب به الله کوي کمه زیاته تو کیا یتیم کو نو بیا به سره پوي للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کسر دا پینځم حکم پینځم حکم د ایتاء الحقوق والارث للمستحقین مطلب دا حقدار له حق ورکه بس معاشره کې جون تیرې حقدار له حق ورکه اکه د میراث حق دی او قبل حق دی نو حقدار له حق ورکه خزی ک سړی لرجال سړول رسیبون برخه ایسره مما د هغه میراث نه ترک الوالدان چې پرېښي دي مور او پلار والاقربون او خپلو خپلوانو وللنساء او ښځو لم نصیب برخه حصه ده مما د هغه مال او ترکې او میراث نه ترک الوالدان چې پرېښي مور او پلار والاقربون خپلو خپلوانو مما د هغه مال نه قل منه که کمي د دې نه او کثر او که ډېري دا مما د هغه بدل دی د مما ترکه مخکې نه اکه ترکه لږه ده که ډېره ده خو دا حقدارو پکې حق دی ورکه که خزی که سړی دا نه چې سړی میراث والی او خزی محرومی کی واذا حضر القسمه اولو القربى واليتام والمساكين فارزقوا منه وقولوا لهم قولا معروفا دا ترغیب دی واعظ او ترغیب دی عمل کولو ته په دې حکم چې مستحق له حق ورکه ظلم مکوي حقدار نه حق ما غصب کوي اکه یتیمی او کام حقداري نو د دې حکم باندې د عمل کولو لپاره واعظ او ترغیب و اذا حضر القسمه کله چې حاضر شي تقسیم ته اول القربا خپل خپلوان والیتاما یتیمانان هم ورس یتیمانان هم پکې وي والمساکین او مسکینان مين فرزقوهم منه رزق ورکې دوی ته مال نه فل حال وقول لهم قولا معروفا او وای دوی ته خبره خ چې بیا به تقسیم کوو دې څه مطلب دا مطلب چاوي دا آیات اول کې بیا منسوخ شو دا حکم تقسیم کیږي میراث خورو کې او په دې کې یو فقیر یی مسکین یتیم راغی او مال امرا نو فی الحال وی دل سلک شان دی ورکا او وته وی ربس دغه والا او نور خو پکې ستای سب رخنیشت وی دا اول کې خو بیا روستو دا په آیاتونو د میراث څه شو منسوخ چې اوس خدار سړی خپل حصہ د پکې دی حصہ پکې نشته نو دا آیات منسوخ شوه خو ابن عباس رضی الله عنه بخاری کې راځي هی محکمة لیس بمنسوخة دا آیات محکم دی منسوخ نه دی نو مطلب څه شو بیا مطلب یې څه دی هغه دا دی کنه چې دا دراصل د یتام او المساکین دا د وارثانو نه غیر نه یادای زموږ حضرت سی وی مولانا حسین رحم الله او دا غیر نه یادای چې دا یتامه مساکین عام یتیم او مسکین دی بلکې دا د اولو القربا کې داخل خلق دی او دا واو چې دی ووی تفسیری دی تفسیری څه مطلب اذا حضر القسمت کله چې حاضر شي تقسیم تا اولو القربا خپل خپلوان والیتام والمساکین یعنی یتیمانان او مسکینان پکیوی اپکی مسکین دی یتیم دی مال لا پورا حساب کتاب نه دی شوی ځکه د بعضو خلکو حساب کتاب لا نی شوی مال خور ووري کاروبار لیندین خوري چې را جمع کیږي جمع کیږي وخوي اوس فلحال تقسیم نشي کېده او یتیمانان مسکینان رالل چې زموږ د رزق درک نه لګي تبا چرته کال کې تقسیم کینو نو فلحال فرزقوم منه دوی له خرچې ورکوا حقدار دي کنه دا والے په دې خرچه کوي وقولو لهم قولا معروفا خه خبر ورته کوي چې کله حساب کتاب برابر شو بیا به تقسیم وکړو نو ورپسې لیکا چې دلمه دونه دونه دونه ورکړي بیا چې کله تقسیم شي نو په تقسیم کې چې دي سونه یې سوره سیدا نو هغه چې کمی رسیدلې به ټکټ کې مخکې ورکړي باقی بوله ورکړي دا مطلب دی نو په دې معنی باندې آیات منسوخ نه ده زموږ مشایخ وای دا نه دی منسوخ د یتما مساکین نه مراد عام یتیم مسکین نه دی بلکې ذوی القربا اولو القربا کې مسکین او یتیم مراد او د دې مثال شته بخاری کې دا عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ واقعا د زبیر رضی الله عنه مال وګدا واقعا هغه وایي چې زما پلار زبیر بن عوام داسې سړی و چې هغه به د دین دپاره په ځان قرضونه کول، ټول عمر یې جهاد کې تېر کړی. نو هغه وایي زما پلار به قرض غشت، یاره جهاد له ځم، پلانکي دیني کار راغی، وویل شو هلکه جومات کې ضرورت دی جومات جوړو غریب مسکین له ورکو د به خپل وسر به نه وي نو چې نه وي قرض به راواچ هلکه راکه یو لس زر روپۍ راکه یو شل زر روپۍ وغیره اب یې واغشتې نو په د قرضونه وو نو قرضونه به ډېر جمع شي نو وی جهاد کې او موقع باندې زو سروم نو پلار مې راته وی عبد الله ابن زبیر وی یره کې دې شي چې په دې جهاد کې زه شهید شم نو که شهید شم نو په ما باندې قرضونه دي قرضونه به ادا کړي خو قرضونه به د څه نه ادا کړي زما چې مصر کې کم جیداد دی او په فدق کې دی دا وته غنیمت کې ملو شي مصر کې او دارنګ فدق باغ فدق چې د نبی علی السلام کوم غ علاقه ده پاره او یما ته وې ک پدی پوره نشو نو بیا به داسې وکړي چې زما د دوست نه به امداد وغواړي مې چې ستا دوست څوک دی وی الله کنه الله نه امداد وغواړي نو پلار مې وفات شو او زمونږه دا د غنو میاندو اولادو نو خه کافی اولاد دی خزی دی نو بهرحال هغه میراث چې هغه کم تقسیم کړی د عبد الله رضی الله عنه نظر نه دی ځکه ډېر لوی جیداد داغید حساب کتاب اخرسول او بیا قرضدار ول ورکول نو تقسیم خاله کیږي چې قرضدار قرض اول ختم شي څه قرضدار معلوم وسنو نو عبد الله رضی الله تعالی عنہ با د حج په موقع اعلانونه کول چې زما په پلار زبیر د چا قرض راشه چې ولا ورکم زجر مؤمنانو ها تقسیم کله کوي نو په دې تقسیم کې غوره انصاف کوي اسنه چرته ظلم زیاته یتیم سرهونه کې کمزوري سره الله وی کده سر دې ظلم زیاته او کو سباله غورستا اولاد دې یا به خلک غزر ظلم زیاته کوي نو د بل سره انصاف وکړه چې سباله استاغه سره انصاف وشي نو وليخش الذين لو تركوا من خلفهم وليخش امر صيغه او دی یریږي کسان کم کسان رستو راځي الذين لو ترکو من خلفهم ذریه کن موصول سله دعا د فاعل او دی یریږي آ کسان لو ترکو من خلفهم ذریه چې پریدي د ځان نرستی بچي بچي پریګدي نو آ خلق دی ویریږي یعنی چی بچی لری هغه خلک دی ویریږي الظلم د ظلم نه علی اولاد غیره د بل په اولاد د ظلم نه دی ویریږي لو ترکو کچری دی پریدی من خلفهم د ځان نروس ذریتن اولاد دا تر ذریتن د ترکو د پاره مفعول او ضعافن دا قید د پاره د تاکید دی هغه بچی پریدی ضعافا کمزوري ماشومان کمزوري ماشومان بچی تی پاتې کیږي نو دقه سه خلق دی د بل په بچی باندې د ظلم نه اوریږي ظلم دی نه کوي وی خافو علیهم کنه ظلم الناس علیهم دوی یریږي د ظلم د خلکو نه په خپل بچو ته څنګه وي په خپل بچو د ظلم د بل د ظلم نه یریږي نو دقه سی ولیخشا د بل بچی باندې د ظلم نه مو یریږي ولیخشا ولیخشا الظلم علی اولاد غیره د بل په اولاد باندې د ظلم نه دی او یریږي هغه کسان چې پریدي د ځان نه روستي بچي کمزوري نو خاف علیهم څنګه دوی یریږي د ظلم د خلکو نه په خپلو بچو نو چې په خپلو بچو د ظلم نه یریږي نو د بل د اولاد د ظلم نه دیم دی او یریږي او ظلم دی نه کوي ولیتق الله د الله نه دی او یریږي وليقولوا قولا سديدا او ودي وی خبره حق محکمه خېټه کې اور چولو وي او دا په معاشره کې دا ظلمي نو دا ظلم یتیم سره مولام کوي خان ملکم کوي او دا وزرم خاندانم کوي پښتوني مسره کوي مولوی صاحب دا سخات خیرات پنوم تی اخري الوی سخات ورپسې وکي نو د یتیم داغه میراث نه چپلاری پریخي باغی به خیراتونه کوي د یتیم غمال ضایع کی ظلم مسرو کی او بل د یتیم دغه مال چې کله سړی مړ شو په دې کې د حقدارو حق راغی او دغه د اجازه نه بغیر نو کوم کم غټ او بالغ خو اجازه ورکړه زبل فرض هغه یتیم چې نابالغ دی دا غي اجازه خو معتبرم نه ده اجازه ورم کینو نه دسه نه یتیم مال په دغه طریقو خړل شي هغه مليان یو سی وخوري د خیرات پنوم د سخات پنوم دارنګ پښتانه وسره ظلم کې خپل خاندان په مال باندې ولا خېټه واچي د پلار په میراث کې ولا حق نه ورکړي نه نما یاکلون فی بطونهم نارا یقینا دی خوري په خپل خېټو نار نور خېټو کې اور چي د جا دا یتیم مال خېټه کې اور چولې د جهنم دا زمونږ د مشایخو کې شیخ خان باچا شهید رحم الله خان باچا شهید اذان ډیر نر انسان الله توحید مسله ډیر په نرتو بده په خبر 400 کې بیان کړي د په خبر کې ډیر پاتې شو نر انسان نو ا خبره کوله وایي یو ورځ مې جمعې په ورځ مسله وکړه چې ما یې دا د یتیم مال خوړل د اسخات خیرات په نوم د شومو بنوم دا د جهنم اور خېټه کې اچول دي نو چې دا کم مولیان سخاتونه لي دا کم مولیان د یتیم خیراتونه خوري درې مثال وخته نو دی پسې موز نکیږي وګوره قران وی خېټو کې اور اچي او اور د چا په خېټه کې تنور په خېټه کې نو دا تنوران دي دوی پسې مونږ نه کی ها تنور او چې نیت تړای نو وای نیت تړای چې نیت په کړه په دې تنور پسې اډر سخت سړیو ای په بل ورځ روانو دې کې هملتا دغه خو شې لا کلی کې مولاو دې دې مولاو یاغه مخه لراغه ماته چې خان باچا بیا دې مسلې کړې دي ما چې سمې کړې دي غلطه مسلې دي کړې کړې ما چې سمې ویلې دي وې چې تا ویلې چې دا مولیان تنوران دي منظر پسې نه کیږي ما چې او تنور مې زکه ویلې چې تنور کې وری او تاسو هم نه ما یو کړو به وتونه امنا را قرآن وې خټه کې ورچ وې چې غلطه دې کړې دا کنه ما چې خسې راته توخه وې دا سدا چې आवाज ما نه دا خوړلې د یتیم مال درېمه څلوېښت دي ما سره زما دا مقتدیان هم تلي وو نو د تنور تنور پسې کېږي وایي ما چې ښه را روانه جمعه به وایم چې ما نه غلطي شوې وه د تنور تنور پسې کی ننما یاکلون بی بطونهم نارا وسیصلون سعیرا او زر چې داخل بشي ينتزع من امتي زما د امت نه باغستل کی علم به ختميږي مثلا او دارنګ عمل به په ختميږي او بل روایت کې راځي چې تعلم القرآن او وعلموه الناس وعلموه الناس وتعلم الفرائض وعلموه الناس قرآن یې زکه بل ته وخایا فرایض یې زکه نور خلکو ته وخایا دا به زما د امت نه اول هیریږي او اول به ددې عمل تي وځي نه دا دا نن چه نن میراث په دې قانون باندې عمل ني جیدادونه پاتې شي دولتونه پاتې شي زامنو کې تقسیم شي او لونو لسنه ورکړي دیو جن د پښتنو په خوانو با د جیداد د تقسیم د یرنه لور خور په نکانه ورکوله نو په خوا به د زمیدارو جیدادونو والا لونه په کور کې زړې شي ولیک دا ورکو بیا به دا وګیر بل پیدا شي چې زما په کې سره لونه و نه ورکولې به زړې شي د دې وجه میراث کې سره او اوس کینو عمم زامن والی او لون لیسنه ورک کله وی بس غیله مونږ جهیز وک کنه الکه جهیز رسمی شه دی هغه د میراث متبادل دی او بل جهیز سمری جهیز دلته جیداد د کرولونو دی او جهیز تا لکونه ولګول نه هغه په قیمت کې برابر نشه نو دا اوله خبره نن په عمل پاتې دی او پویم په ختمه ده تاسو ګوره میراث ویری کیږي خو عزت چاته دی حال دی چې بیا مولوی صاحب یې مال او میراث حل نه راځي چرته یو کس ولې غنه اکثر میراث مسئله حل باندې کوي میراث وی ګران ګران ځکه تاسو اګران خګران کې او ځاته مې ویل که تاسو میراث څنګه وای وای مخکې چې دینو هغه خلاصه ضابطه وای وای د الله بنده او د سراجی نه خواغه ګرانه ده ضابطه وته هغه داغه نه ګرانه ده نو سراجی نور ګرانه شي او یا په هغه قدیم طریقه سره ویل کیږي نو بس هغه مشکل شي نو بهر حال علم هم دا حل او عمل هم نو بهر حال دلته نه دغه تقسیم الامال بالقانون شری للمیراث او بیا بعض پکې دا سیزان ته مفتی ویو د هلی چې میراث باندې نه پوي فتوا د میراث نشیال کولای چې به مفتی دی د هلی دلته یو ځان ته مفتی بوي نو چې د میراث مسله براله نو په خپل خو شرمېدنه چرته به شاګر الک لور کړل ته وراوړه نو مسله به په مونږ باندې حل کړه بیا نو دا حل شي نو میراث علم با اول وی دی امت نزی او دارنګ عمل بچي د آیاتونو کې د میراث متعلق سوره نساء کې درې آیاتونه دي دو آیات خدای وګد غټ آیاتونه 11 12 آیات درې آیات د دې صورت اخر کې برایش صورت اخر کې درې آیات نو درې آیاتونه د قران پاک د تمام میراث علم میراث بنیاد ده سو مسلې دی ورکی ټوټل 19 جزئیات دلته بیان شوی د میراث نور لس مسلې د میراث او بیا حدیث او فقہ کې تفصیل دی غینه پورا فن وجود تراغله او د جدا جدا عنوان دلاندې بیا د حقدار او میراث بیان شوی په دې یولسم آیات کې چې کم میراث بیان دی نو عنوان د دې د میراث په طریقه د توالد طریقه د توالد او دولسم آیات کې بیا نیمه کې ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد فان کان لهن ولد فلکم الربع دا په طریقه دا ازدواج نه خزي خاون او بیا ورستو وان کان رجل یورث کلالتن او امراتن او له اخ او اخت نو دغلطه بیا مسله د میراث په طریقه د اخوت اول توالد دویم ازدواج او دریم اخوت رورولي رونو خويندوي دا پدری عنواناتو باندې دا دوا آیات مشتمل چې دې کې با د میراث احکام او خی یوسیکم الله حکم کوي تاسو ته الله یوسیکم لفظ د وصیت راوړ وصیت محکم حکم ته وای نو دا میراث اهم محکم حکم نو ځکه لفظ د وصیت راوړ یوسیکم الله مضبوط او محکم مؤکد حکم کوي تاسو ته الله فی اولادکم په بار د اولاد تاسو کې فی اولادکم دام په حسب د مضاف یوسیکم الله فی ارث اولادکم مضبوط حکم کوي تاسو ته الله په بار د میراث د اولاد تاسو کې اولاد له میراث څنګه ورکوي ا طریقه خي خودلته د یوسیکم دا خطاب امت ته ده او نبی علیہ السلام ته مستثنا ده ولی اغا پا دلیل دا احادیثو کنا بخاری کی رازی نبی علیہ السلام وی نحن معاشر الانبیاء لا نورسو ما ترکنا و صدقا مونگا دا انبیاء ڈالا چرا لا نورس زمونږ نه میراث نزي میراث نه وړل کی ما ترکنا او صدقه مونږ چې سپری دوا صدقه بیت المال ته بس پیغمبر میراث نغبت مستثنی په دې حدیث یوسیکم کې نبی علی السلام نه داخل ځکه دا غ میراث تقسیمیږي نه یوسیکم الله مضبوط حکم کوي الله تعالی سبي اولادکم په بار د میراث د اولاد ستاسو کې څه طریقه او قانون به دا چې لذکر مثل حظ الانثیین نارینه د پاره پشان د برخه د دو جنکو ده دا یو عام ضابطه ده لذکر مثل حظ الانثیین یو سړی په دوو خزو دوه خزې په یو سړی برابر شي دا به پکې یعنی میراث د خزي سړی منځ کې په 1 نسبت 2 باندې تقسیمي چې الک یا با یو زوی ټول مال دا غره یا با یو لوري نیم مال دا غیر انیم به نور وارثان یا با د یو نه زیاتی لونی دو درې زامن بینی نو بیا سلسان دو سلسه دو بټه تی او که چرته الکان جنکه ګډوډي نو بیا له ذکر می سو حاضر حسین کچرتوین کن نسان اسنتین او فوق اسنتین کچرتوی دا جنکه خزه دوا یا د دوونه زیات نو فلهن د خزو د پاره سلو سا دو سل سری دو بټه تین ما ترک کم چې دی مړی پریخي ما ترک هغه میت چې خپل دغه تذکره معلومی کی د سیاق سباق نه حکم دا شو یو مسله جزیه او بل فوق سنتین نو فلهن ثلثا ما ترک او درې و انکارت واحدتن فلهن نصف اوس دا خدا اولاد نو اوس د مور او پلار توالد د کنه مور پلار اوس ولی ابوه او د پاره دا مور پلار د دې مړی لیکل واحد منهما هر یو د پاره د دوړو نه سدسو شپګم د مما ترکا دغه مال نه چې دی مړی ترکه پریخي ان کان له ولد په دې شرط چې د دې مړی اولاد وي سړی مړ دی مور پلارې پاتې دي خو اولاد هم شته د مړی اولاد هم په دې صورت کې 1 بټه 6 او 1 بټه 6 به مور پلار 1 بټه 6 د مور او 1 بټه 6 د پلار سدس سدس او باقی مال به اولاد کې پاغه مخکې قاعده تقسیم شي ک چینکه لکان ګډوډو نو لې ذکر مثله حد الانسان کنینو په دې نور طریقو خو بدلیږي بیا په کې لګ حکم کله چې الګ جینې دواړې نو بیا مور پلا له سدو سدوست نو دغه سلورمه مسله شولې ابوای کل واحد منهما سدوس پینځمه فإلم یکل له ولد ک چرتنی دی مړی لا اولاد د مړی اولاد نشته ولد زوی ته نه وای میراث کې ولد سي اولاد اولاد او مور پلار له یک بټه چې یک بټه چې اولاد نشتا نو مور له ثلث او باقی د پلار اوس بل صورت اولاد خو نشتا مور او پلار دي خورونه خويندې موجود دي نورونه خويندې د پلار په موجودتیا کې عیسا نالی پلار موجودی نو د مړی رور خوري سنې شغست د پلار د وجود د وجه خو دومره دا چې د رونو خويند وجود مور ته نقصان رسي بس دا شیطانی کوي دا کار کوي چې د مور عزت کی کم کی انو رسنه دي د کار لته کړی دغه کارو کی نو رونه خويندو خيسنالي پلار موجود دی خو د مور غسل څه چرته راکوز کو سدوست دا ولی هم دا ولی دا وجدا د خپل نالي خو چون کې چې کله دا پلار دا بچیشتا زامن کنا نو خرچار سپ پلار دا نو زکه مور خو صرف جمع کول کوي کرا او جمع کی ځان لوي بانک کی کی دی او یا به ځان سره پالماره بکس کیخي خرج شو کوي پلار نو چونکی بچی موجود دي نو دی وجنه پلار لیسه ډیر کړ چې به خرج کوي کنه نو هغه ډیر شو مور لګش کچرته وی د دې مړی رونه خويندې هر قسم چې پر ام سدس مور لش پګم د من بعد وصیتن پس دا پوره کولو د وصیت نه پس د نافذ کولو د وصیت نه من بعد وصیت نه بعد تنفیذ وصیت پس د نافذ کولو د وصیت نه یوسی بها چې وصیت شوی پدې وصیت په شوی ده پوره کا او دین یا په قرضی مطلب دا او دین دام په حسب د مضاف او دین او اداء دین یا پس د ادا کولو د دین نه خو ترتیب دا ده ترتیب اصل دی حقوق متعلقه بالمیراث چې ورته ویل کیږي سلور دي کنه حقوق متعلقه بالمیراث هغه دا دی چې د ټولو نه اول بس چل کوي کفن دفن تجهیز تکفین به د شریعت مطابق عین آباد به بیاسی اداء قرض بیا دا غینه بعد بسی اجرای وصیت اینا بعد بیا تقسیم اسلور ترتیب دی اول بدل تکفین تجهیزو کی بیا به دا غینه بعد که قرض پی هغه بعد کی دا نه بعد که وصیت کړي نه به پوره کی وصیت به هم دای چې د شریعت مطابق یو دویم دا وصیت د سلس مال دن دن پوره کی ازینه چې د ټول مال وصیت کړي نو وارثان خراب کړ نه په پد سلس کې کی ک سلس یا د سلس نه کم کړي خو ټیک د کډیرم کړي سلس به ورکو نور بنا ورک په وصیت کې نو دکې دلته وی په بعد وصیتن او بعد دینن دا به ادا کوي خو ترتیب بدای چې اول به دین ادا کی بیا وصیت بیا به تقسیم کی آباکم ابناکم سوال پیدا شو دغه جواب چې دا تقسیم الله کو نو مونږ ته پرې خو کنه مونږ بکاو وی دا تاسو ته پته نه لګي ابا کوم بلاران ساسو ابنا کوم زامن ساسو لا تدرون تاسو نه پوي دی چې یو هم کم یو پدی کې اقرب لکم ډیر نږدې او تاسو لره نه فا په فائدہ کې تاسو دا پته نه عالم الغیب نه وي کې دي شي تاسو تقسیم والا شوی او تابعه دارور مخه ده ها نو دل بل ډیر ور کړی و دا بچی مې خدای دل بل ډیر ور کړی بل لکم او کې دی شي چې د مر نه بعد د سراغه خو ادر پسې دعا کوله خیرات کو مثلا عیسی علی ثواب کو وې دا پته تاسو ته نشته ځکه الله رب العزت تقسیم په خپل وکړو چې دل دومره دل دومره بس د انصاف باندې بنا تقسیم او جګړې ختم فریضه من الله فریضه من الله فرض الله فریضه من الله مقررتیا کړی دا مقررتیا دا مقررتیا کړی دا الله مقررتیا فریضه من الله مقررتیا دا طرف دا الله نه ان الله بشک الله کان دی علیما حکیما پوی او حکمت والا پوی دی چاله سونه ورکول غواړي او حکیما په دې ورکه او تقسیم کې حکمتونه دي ولی دا نه یې صدله کما دل زیات ولکم نصف ما ترک حکیم دی که نو دوی اعتراض کوي په دې میراث مستشرقین وغیرہ سیکولر لیبرل وګوره خزله انصاف نه دی کړي مساوات نه دی قائم شوی خزله ایسه سره کما ده لذکر مثل حاضر الانسان موږ دا عین انصاف دی او حکیم ذات د خزي صد سړی نه کم نه دا ډیر دا دا په سوچ نه دی کړي خزه لګیا دا هم د پلار نالی هم د خاوند نالی نو کله کله غره د خزه دغه سیسا د سړی په نسبت زیات شي الته د پلار د مالی خاوند د مالی او ضروری سه صرف د پلار نو چا زیاته شو د خزه او دویمه دا ده چې انصاف دی دا سړی خرج کول کوي خزه خرج نه کوي خو جمع کوي سړی خو لګیا دی خرج کوي خزه جمع کوي نو دا غي غلګم ډیره ده د سړی او ډیرم کم ده بیا چې خرج کول کوي نو حکیمه ولکم نصف ما ترک ازواجکم اوس میراث په طریقه د ازدواج د خزه خاوند ولکم تاسو سړو د پاره نصف ما نیم دا هغه د ترکاز واجو کوم چې پریخي تاسو خزو علم یکل لهن ولد ک چرتنوی د دې خزو اولاد د دې خزه یا د دې خاون نه یا بل خاون نه اولاد ني په دې صورت کې به نیم مال د خاون شي او باقی به د مور او پلار شي چې دې کوم وارثان فإن كان لهن ولد کچرتوی د خزو د پار اولاد د خاون نه یا بل نه نو فلکم الربو تاو سړو له سلورم ده مما د غمال نه ترکنا چې د خزو پریخي من بعد وصیتن پس د پوره کولو د وصیت نه یو سینه به ها چې دی خزي وصیت کړي په دی او دین یا پس د پوره کولو ادا کولو د قرض نه په دې صورت کې به خامل له ربشي او باقی نور به اولاد وایي ربع او باقی بال به د دې سړي درونو خويندو شي فین کان لکم ولد کستا سو اولادی فلهن سمنو نو دی خزو د پاره بیا اتمه ده مما دا غمال نه ترکتم چې تاسو سړو پریخي من بعد وصیتن پس د پورو کولو د وصیت نه توسونه به ها چې تاسو وصیت کړي په دی او دین یا د ادا کولو پس د ادا کولو د قرض نه خزل او بیا اتم شي ولې اولاد شته کنه خزل ایسا کمش نو اتم بدا خزی شي 1 بټا 8 او باقی ټول د مو د اولاد خدا که خزا یوي اومبم دغه ربع یا سمنی او که دو دری اومبم ربع سمنی کې بزیاته ناراضي خپل منځ کې به برابر تقسیمه خو ګر دلتم د دې خزه خاون میراث کې مو قاعده چلیدلې ده لې ذکر مثلو هاذل انسان ما قاعده ده پک اولاد نی خاون ل نسب ونه چې اولاد نی نو خزه ل ربع ده دا ربع ده نسب ده نسب نسب ده او اولاد او نو خاون ل ربع وا نو اولاد ای نو خزه ل سمن ده دا سمن ده ربع نسب ده ومغلی ذکر مثلو هاذل انسان وان کان رجل یورث کلالتن دا اوس میراث په طریقه د اخوت رونه خويند د رونو خويند میراث نو دا چې رونو خويند میراثي کنه نه دغه صورت کې د مړې کلالۍ اولاد نه کنه اولادیم نه مور او پلاریم نه میراتی اولادین اولاد به میراث لري که مور پلاری مور به پلار بوالي خدا دا سه سړی د کلاله چې نه اولاد شته نه مور او پلار شته نو په دې صورت کې وارثان سری رونه خويند دا دا کلاله مسله بیانې خودلتا هم د کلاله مسله ده او صورت چې کله ختمي نو التم د کلاله ده نو فرق دی پکې نو اصل کې رونه قسمونه یو رور خور هغه و چې ایت اخیافی وای مېرانا اخیافی هغه پلاران جدا دي مور کې شریک دي دې ته مېرانا وای او دوا نور دی یو تا عینی او بل تا علاتی وای عینی هغه دی چې مور پلار دواړه شریک او الله تی هغه دی چې پلار شریک دی میان دی دو دی یعنی د دوو میان دو اولاد نو شریعت کې د عینی او الله تی یو حکم لري د خپلې خدا مېرانه ني پښتانه دی بل تم مېرانه وای مېرانه پلار پسې نسب زی اصل نو د خپل دی صرف مور بدله او میران هغه میران دی چې مور کې شریک دی پلاران جدا د یوې خزې د دوو خاوندانو اولاد خپل منځ کې سره دی اخیافی دلته چې دی آیت نمبر 12 کې کم میراث بیانې د کلالا یعنی درونو خويندونو د اخیافی دی فهم شرکاو فی الثلث بیا دوی شریکان دي برابر فی الثلث په ثلث کې ثلث کې بیا برابر شریک وای شوې په یو اخیافی رور یا یو اخیافی خور د نو سبالی سدس او کچر تداسی چې دو شو یو ورور خور یا دواړه رونه یا دواړه خویاندې ها نو په دې سورې کې بدی چې فهم شرکاو په سلوس سلوس بواري برابر وې تقسیم کې بلا امتیاز مرد وزن برابر شریک ٹھیک ده کنه صحیح شو ساده شی والا چې نه سی وی پوي شو ٹھیک ده کنه نو دا اخیافیو کې د مذکر مؤنث فرق نشته شرکاو فیصلو بس اوس راشه شاته د دې سپاره اخر د دې صورت عمل تم کلاله ده الته وګوره یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلاله ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وما کلاله ده کنه قل الله یفتیکم فی الکلال ان امرؤ هلک لیس له ولد سړی مړ شو یو کس اولاد نو وله اختن د یو خور وا نو فلها نصف ما ترک سوره بی نیمه اول ته سوې دا مسره ګوت په کې کې دی راړوي ال تاسو کلالوی ولو اخ و اخت فلکل واحد منهما السدس خوري کرور شپګم او دلته سوي کو خور پاتې د نسب بالی وهو يرسها او کروري دا ټوله بالی رور یوی ټوله بالی ولته رور کيو سدس بالی ومغه رور دی دلته ویل لم یکل له ولد فین کانت اسنتین فلو مسلسان مما ترک کدا یو نه زیاتی شنو بیا به سلسان علی اول ته سوی وی وین اکثر من ذلک فهم شرکا فی الثلث خنو مخ کې ګوره ورپسې وی وین کانو اخوت الرجال و نساء فلیذ ذکر مثل حظ الانسان دغه مثل حظ الانسان چلی ګل ته سوی شرکا فی الثلث برابر که دو دو نه زیات خویندې دي سلسین دي او چې ګڼ شونه د ذکر مصلح ده انسان شو بس دغه فرق من بعد وصیتن واپس خپل ځای ته راشي من بعد وصیتن په ځګ پوره کولو د وصیت نه یو صابها چې وصیت کړي شي په دې او دین یا پس د پوره کولو د قرض نه غیر مزار اے کونو غیر مزار شی نه ضرر رسون رسونګي په دې میراث او تقسیم کې ضرر یو بل تمرس ایسه مکماوه پورا پورا ورک وصیت من الله غیر مزار ایسه کمی زیات مور کوي ضرر مرسوي دویم غیر مزار د دې وصیت سره لګي من بعد وصیت یوسی یوسا بها غیر مزار وصیت و پورا کې خدا سے وصیت چې غیر مزار zarar ورکون کی نه د سلس نبا مال د میراث د وراث وصیت نه زیاته ولی په دې صورت کې بیا وارث ته سره نقصان وصیت من الله اے یوسیکم وسی وصیتنا وصیت کوي تاسو ته الله وصیت د خپل طرفه او الله ولا علیم په دې حلیم صبرنا تلک حدود الله بشارت څوک چې په دې احکام عمل کوي د میراث دا پولی د الله دی د الله پولې او حدود دي احکام ومن یطع الله ورسوله څوک چې تابعداري د الله او د الله د رسول کوي يدخله جناتن داخل به کی جنتونو تجری من تحت الانهار چې روان به اعلان دونه دا غینه نهرونه همیشه به پدې کې دا د کامیابی ډیر لویه او زجر سوک چې په دې میراث احکام عمل نه کوي و مې یاس الله ورسوله سوک چې خلاف د الله او د الله د رسول کوي اطاعت د حدوده او اوړي د الله دا حکمونو او حدودنا پولونه خپاړی د الله د پولونه یعنی په دې احکام عمل لګ یدخلو داخل به کې اور ته خالدن فیا چې ډیره زمانہ به په دې اور کې ډیره زمانہ ډیره زمانہ وای ځکه چې ګناه کړي ده کنه مخلد په نار خونه ده مؤمن ده مسلمان او یا داسی وای خالدن فی همیشه وای په دې جهنم کې په صورت د انکار چې دا میراث منم نه چې نه منی بیا کافر شو او کاملی نه کړي نو بیا خالدن ډیره زمانه ولو د لپاره بازا من عذاب مهین د ذلت چې میراث نه دی ورکړي نو ذلیل وای ول ولاتی یاتین الفاحشه من نسائکم وم حکم اوم حکم دی صد باب فحشا معاشره کې ژوند دی روي نو فحشا د پاره صد بابو کې بهایي ته دیوالونه وخه د بهایي روک تامو کې او یاتي تعبیر داسیم کیږي حبس المتهمین چې کم په معاشره کې بدنام شو په زنا ناغه جیل کې واچوي بنیک په باب د زنا کې د خزي گوي غوري قبول نه ده سبي منکم د سړو وي سلور سړی ابي فین شهیدو کو دی گوي وکړه نو فام سی کو هن نه ایثار کې دا خزي فل بیوت په کورونو کې یا په قید او جیل کې حتا تر دې پورې توفاهن الموت یا خو به اتفاقا دلر مرګ مړ کی مرګ به په خپل طبيعي راشي او یجعل الله لهن سبیلا یا بو ګرځي یا بو ګرځي الله دې د پاره لار د سزا حکم د سزا نو سوره نور نازل ک بیا دا دغه وخت آیات ته چې له سوره نور نو نازل شي او سزا نو مقرر شوه نو ګناه کړي دا نو سبا کو ګوان چې په پیش شونو جیل کې بواجول شي یا خو په دغه دوران کې مړ شي بس کیسه ختمه او کنا حکم راغی نو حکم به په نافذ کی چا وی دا آیات د سوره نور په آیاتونو منسوخ دی خو موږ دا منسوخ نه دی دا خو د حکم انتظار دی یار او سم دا سره عمل پکېږي کنه ادا دا چې مطلب فیصله کېدو کې وخت لګي زنا خوش و غوان به پیش اوس حکمران او قاضي ودا کیس چلی د گواهانو تزکیه پکاري پای کې وخت لګي دا گواه څنګه دی څنګه نه دی نو په دې وخت لګي نه چې سو پوري لا فیصله نه شوه د گواهانو تزکیه نه ده شوه نو په دغه وخت پوري به داسي جیل کې پراته خبره ختمه دا مطلب دی هغه پوري به جیل کې او چې کله فیصله وشونه بیا په سزا جاری شي نو خباز خلق نه پويږي یا غیر مقلدین وګوره امام منی فرم الله وی چې لواتت باندې سزا نشته دا چا وی چې سزا نشته حد مقرر نشته وجه دا دا چې دا جرم دون غټ جرم دی چې دل سونه سزا ورکې نو دا سزا کما ده دا مطلب فازوهما منزان پستړې کې دونه سزا ولا ورکي نو حد مقرره نه دی دی وجنه صحابه کرامو کې سلفو کې بیا اداوا چې مختلفه سزاګانې چا په دیوال را غورځولې چا د بر نه زغړولې چا اور کې سوځولې وغیرہ نو مطلب دا دی چې سزا شته خو مقرره نه دا بس داغه وخت حکمران تاواله دا سزا به هو چې په کومه سزا روک تام کی یعنی چې سزا بنی حد بنی فین تابا که توبه وست واصله او اصلاح وکړه نو فارزوانو هما مخواړه د دواړو نه سزا جاری کولو نه بعد یا دا د چی بس ثابت پنه شو ځکه د گواهانو تزکیه پکاري گواهان سلور پکارو دا سو دریو نو بس هم حد نه جاری کی ولیکن بدنام خوشو کنه نو اوس توبه په اخلاص ایستی نو به وته ما یاد وا توبه نه وا ته خدا سی وی نه بس کم سړی دا مخک مازی د بد کار نه توبه ایستی وو ته بیا یاده نه لکه مثلا مخکې سړی مونږ نه کوز شروع مړه بیل مازه وي الکه خو بس اوس خو توبه سي د بیل مازه وته ولي وي دغه وین الله بشک الله کان ده تواب الرحیم توبه قبلون کې مهربان انما التوبه اقسام د توبې ذکر کوي دلته توبه قبول او غیر مقبول مقبول او غیر مقبول انما التوبه یقینا قبل دل د توبه علی الله عند الله دا الله پنيز للذین دا کسانو د عملون سو چې عملی کړي بد بجهالتن پنا پوي ثم يتوبون بیا توبه واسی من قریب زر فورای کدا کسان یتوب الله علیهم مهربانی بو کی قبول بکی توبه د دوی وکانه الله د الله علیمن حکیمه په یو حکمت والا دلته دا بجهالتن دا قید ده دا واقعي دی که دا احترازي دی نو اصل خبره دا چې دا قید به جهالتن وي احترازي نه دی بلکې واقعي دی څه مطلب وجه دا ده وی چې کل عاص جاهل هر ګناګار دا حقیقت کې جاهلی وجه سي دی د سزا نه عذاب نه خو خبر دی مونږ به ونکو نو ګناه ده سزا به زنا وکړه آخرت کې به سزا ای د دې تفصیل نه جاهل دی سره تفصیل نه کنه غو تفصيلات وته نه دي معلوم په دې اعتبار وته بجهالتین وي وکان الله علیمن حکیما ولیست التوبه اوله توبه مقبوله چې زر توبه واسي بس قبلي دویم غیر مقبوله ولیست التوبه نشته قبلې دل د توبه للذین دا کسانو یعملون السیئات چې عمل کوي بد حتا تر دې پورې دا حضر احدهم الموت زر توبه نو باسي تر دې چې حاضر شي په دې کې او تن ته مرګ مرګ مراد علامات د مرګ مراد او وخت د غرغرې دی حدیث کې راځي ما لم یغرغر توبه قبليږي سو پورې چې حالت د غرغرې نه را دقه غرغرې حالت کې قال دی اوس وای انی تبت الان ز توبه واسم اوس اوس توبه واس لکه فرعون همدا ویلو کنه غرغرې ټیم کې ویلو نه لا وتسوی سوره یونس 91 کې آل آن وقد قد عصیت من قبل نو یو د دې سړي توبه نه قبلیږي چې حالت د غرغرې دی دویم وللذین او نه توبه قبلیږي دا کسانو یموتونه چې مړي شي وهم کفار په داس حال کې چې د کافری دنیا نه کفر لاړ اوس الته توبه نه قبلی نه الته قبلیږي نه دلته ځن کدن کې قبلی ها د ځن کدن نه یو سکند مخکم قبلی چې غرغره غرغره ستوي اغه عالم په منکشف شي فرشتي ارسو ویني بس او د دینه مخکې قبلی اولائک دا کسان آتدنا لهم تیار کړي مونږ دي د پاره عذاب نلیما عذاب درناک چې توبه نه تو ګنا نه توبه سینه دا او د دې ګنا سره دنیا نه تللی دی بس ها خبر دادا چې درس ډیر دی نو مونږ درس د پاره مونږ وی چې شروع یو رائے دا و ما سختن شروع کو هاي کې دوه خبرې وي ماستان کې یو مسله دی چې زنانه ني خو نشي راتلې بیا درس بل غیر راشي کسان غم راتلل ګران دي نو دا یو مسله وا بل دا هغه تراوی شروع دي زمونږه دلتم غټه تراوی ختم کیږي شاتم د قاریانو د حفاظ زمون ترتیبونه ګروپونه یلتم شروع زرانو مدرسې کې نو بس زینم ټول بند خو بهر حال بیا دا ده چې مونږ اراده چې ماسپخین نه پس په درس کو ماسپخین نه پس دومره چې تاسو ته پکې د آرام ټایم وي نو مونږ بکو مانځه پسې و بیا کینو درې وجو پورې سلور نه پینځو پورې دوه غنټې ستاسو د آرام تکرار چې دینو هغه با بیا ماسپخین نه هغه بیا تاسو مشوره وکړئ که انفرادي کوي او که اجتماعي ولا بل وخت مقرره وي ماسختنی او که مازیګری خورکا درس به کول غواړي صحیح شو کنه ان شاء الله آرام وخت به وي ځکه یوازې تاسو نه زم ستړي کې او زم آرام کوم روزه ده او بهر حال دونی مدرې پورې بدل شي نو نن نه شروع کو کې سبانه نن نسو کوی لاس اوچت کې نو دا خټولی یې نو دا صحیح ده او د سو کې مونږ زمون کیږي 20 منټ د پاسه نو داس مده سو کې یو نیمه بجه و بیا کینو ها ان شاء الله یو نیمه بجه